او که د الله د احکامو خلاف ورزي مو کړه نو پرون مونږ ویلیو په دې ځان ښه پوه کې چې ان الله شدید العقاب الله ډیر سخت عذاب ورکوونکی دی خیر دا بیان شو نن بله مسله ده هلکه چې د دین مسایل بیانیږي مسلو ته غوږ کیده او بې موقع او بې ځایه سوالونه مه کوئ بې موقع بې ځایه سوالونه مه کوئ په بې موقع به بې ځایه سوالونو کې ګور ډېر دغه راځي مشکلات پیښیږي مثلا د دین اصول بیانیږي د دین ښکلې ښکلې مسلې بیانیږي د خلکو خوارانو ذهنونه لا جوړ نه دي یو عالم ناست دی د خلکو ذهن جوړی جوړی جوړی جوړی دې کې ته یو داسې مسله وکړي چې لانجه منه مثلا بیان کیږي درس دی په دې کې ته ووایې سنتو پسې رستو دعا شته که نشته چې جنازه وکړو نو جنازې پسې دعا شته که نشته اوس قوم دلته دوی دي څوک وایي شته او څوک وایي نشته اوس که دا عالم درته وایي چې شته بل خپه کیږي له هغو بل جوړیږي که هغه بل وایي نشته نو بله دغه کیږي هلکه بېځایه تپوس دی اول دې مسلو باندې ځان پوه که چې د پوی که خود به خود به درته پته ولګي چې شته او که نشته نو ما وی ته دغه دی سبکونه هم وایې هر څه کوئ خو بېځایه بې موقع سوال مه کوئ د دې ډېر نقصانونه دي یو ځل رسول پاک صلی الله علیه وسلم د حج مسلې کولې په منبر ناست دی چې الله تعالی په تاسو باندې حج فرض کړی دی یو کس پکې پاسید وی حضرت هر کال فرض دی رسول الله خاموش شو چې خدای خیر وکړي دی بیا دغه شو هر کال فرض دی بیا رسول الله پریشانه شو چې خدای خیر وکړي اوس چرته د الله طرف نه حکم راشي چې او هر کال فرض دی بیا سوال وکړو ورته وایي نه یو ځل فرض دی او بیا وایي خدای هم په خیر کې نو دا خو د وحې وخت دی د وحې د نازلېدلو وخت دی اوس که الله ووایي چې او هر کال دی نو بیا موږ په ټول عمر کې یو ځل وس نه لرو او دا په هر کال کې فرض وي نو بیا به څه کولی نو هغه ډیر دغه کې چې دا بې موقع سوالونه دا مه کوئ یو ځل دقسې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلص عربیان راغلي وو دا بانډچو بانډچیان نو د رسول الله نه بېځایه تپوسونه کول دا خبره څنګه ده دا خبره څنګه ده دا خبره څنګه ده پیغمبر علیه السلام په جلال کې راغی او منبر ته وخت ورته وی تکړه شی چې د څه شي تپوس ما نه کوې الله ما ته دروازه د هر څه کلاو کړې ده اوس دا موقع ګورې د سوال نه د رسول الله غوسه شوی دی چې د څه تپوس ما نه کوې ما نه کوې اوس پوی صحابه خو پوی شو چې دا خو جلال کې راغلی دی دا خو غوسه دی اوس یو پکې راپاڅېدو غالبا عبدالله ابن حذیفه د هغه نامه ده وی من ابي زما پلار څوک دی یا لکه دا ولې وایې دا تپوسونه مه کوئ بس ظاهر پسې ځای چې د چا کور کې پیدا یې د هغه دغه دا نه تحقیقات مه کوئ ده باندې به خلکو اعتراضونه کول نو رسول الله چپ شو بیا وی زما پلار څوک دی نو هغه ورته وی حذیفه بیا وی خدایم په خیر کې هغه مور هم دی بیا ورټو او رسول الله ورته وی چې دا بې ځایه تپوسونه تاسو ولې کوئ نو وی یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو لا تسألو تاسو سوال مکوئ تاسو تپوس مکوئ عن اشیاء د بعضې شیینو چې د کومو شیینو د سوال ضرورت نی او هغه موقع د سوال نی نو بې موقع سوالونه مکوئ لا تسألو تاسو سوال مکوئ عن اشیاء د بعضې شیینو نه چې دا هغه شیونو سوال کول ضرور نی ولی مثلا ته وی زما پلار څوک دی هلکه خو ما هغه صبر کوه کنه چې د چا په کور کې پیدا بس پرده د باندې اچولې شوې ده نو خو هم د هغې هسې نه که دلته مسله بل شانتي او وحی نازلیږي او پیغمبر ته الله وایي چې د ده پلار هغه نه دی چې دا که د چا کور کې پیدا دی بل دی نو بیا ان تبد لکم که چېرې دا شی نه ښکاره شي تاسو ته ان تبد لکم که دا شی نه ښکاره شي تاسو ته نو تسؤکم تاسو به خفه کیږي و ان تسألو عنها او که چېرې تاسو سوال کوئ د دغه شیینو حين ينزل القرآن چې کله نازلول شي قرآن نو تبد لکم هغه به ښکاره شي تاسو ته دا تیر سوالونه چې کړي وي الله د هغې تاسو ته معافي کړې ده عفا الله الله عفا کړې ده تاسو ته عنها د سوالونو د دغه شیونو نه چې دا مخکې هم کړي دي خو آینده مه کوئ والله غفور حلیم الله بخون کې او صبرناک دی قد سألها یقینا سوال کړو د دې بعضې شیینو قوم یو قوم من قبلکم مخکې ستاسو نه ستاسو نه مخکې داسې قومونه راغلي دي چې هغوی د بعضې شیینو د الله نه سوال کړی و الله ورته هغه سوال پوره کو ثم اصبه بها او بیا دوی وګرځېدل په دغې باندې کافرین کافرانو مثلا د صالح علیه السلام قوم دی صالح علیه السلام ته وایي د دې پورې تیږي نه موږ له د لسو میاشتو بلار به وخوره وباسه نو یا لکه دې سوال ته څه ضرورت دی خو ایمان راوړه یا مه راوړه خپل کار کوه حضرت صالح علیه السلام د الله نه سوال وکړ چې د الله نه سوال وکړم دقسې وخه وته راووته بیا دوی هم په دغه باندې کافران شو او دغه اوښه د دوی دپاره سبب د عذاب وګرځېد بني اسرائیل وایي په موږ باندې ربه من او سلوا راولېږي من او سلوا یې پرې راولېږله بیا یې ورته وایي ذخیره کوئ ما هغوی به ذخیرې جوړولې الله هم دغه من او سلوا د دوی دپاره سبب د عذاب وګرځو بله مسله په دین کې رواجونه مدن نه کوي ښه د پلار او د نیکه طریقې مه داخلوې مقه دین دې چې کوم الله او د الله رسول ویلي ما جعل الله نه دې مقرر کړی الله خیال کوئ ما جعل الله نه دې مقرر کړی الله من بحیرت بحیره الله تعالی بحیره نه ده مقرر کړی بحیره هغه اوښه چې د کمی اوښې شوده د بوتانو دپاره وقف شي کله نه کله به دوی کول دا زما اوښه نه ده دا د دې شوده د بوتانو دپاره وقف نو بیا به خلکو ته به څه پته لګېده چې دا د بوتانو د دې شوده د بوتانو دپاره وقف دي نو په یو خاص طریقه به یې د دې غوږ پرې که نو چې چا به ولیده ده وایي دا بختوره ده نه به یې د اوبو نه شړله او نه به یې د فصل نه شړله او نه به پې څوک سورېدل وایي د دې شوده څکلم منه په دې باندې سورېدلم منه په دې بار اچولم منې که د چا شوتل ته راله د هغې نه شړلم منه وی ولی وی د دې شوده د بوتانو دپاره وقف دي بهیره هغه اوښه چې د کمی اوښې شوده به د بوتانو دپاره وقف وو نو د دې منجورانو نه بغیر بل چا به د دې شوده نه سکل ولا صائبتن او نه الله مقرر کړی د صائبه نه الله مقرر کړی د صائبه صائبه به دې ته وي یو سړی به کار لته چې الله که زه کامیاب کړم زما دا پلانې اوښه به د بوتانو په نامه هغه به چې کار به وشو بس دوخه به بیا خوشې کړه بس ګرځېده به چې ګرځېده به نه به پې څوک سورېده نه به پې چا بار اچو نه به چا د پسل نه شړله وی دا ولې الله مقرر کړې ده ولا صائبة او نه صائبه ولا وسیلة او نه الله مقرر کړې ده وسیله وسیله به دې ته وي چې یو اوښه به وه اول ځل به چې لنګه شوه نو ښځه بچی به یې راوړه ښه په اوښانو کې ښځه بچی قیمتي لکه غواګانو کې ښځه بچی قیمتي اول به چې لنګه شوه نو ښځه بچی به یې راوړه نو چې دویم ځل به لنګه شوه نو بیا به یې ښځه بچی یې راوړله وایي دا بختوره ده وایي بچی د بچی سره یو ځای کړه بس دا بختوره ده په دې باندې به نو دا به دوی خوشې کړه چې بس په نه به په دې سورېږې نه به په دې بار اچوې وی ولې قال الله الله داسې ویلي دي ولا حام او نه الله مقرر کړی دی سانډ حام حام به دې ته وي چې یو نر اوښ به او د هغه نه به لس پیرې اوښې مال شوې مثلا لس پیرې به دې په اوښو باندې وخته او مال به شوتې وی باس دې اوښه خپله ملا دغه کړه وساتله وی دا بختور دی لس اوښې تې بلار به شوې په دې سورېدل او په دې دغه کل دا منه دي نو وی نه مقرر کړی الله من بحیرت بحیره ولا صاحبت نه صاحبه ولا وسیلت نه وسیله ولا حام او نه حام نو تاسو به وایې دا خلک چې وایي نو وایي ولکن الذین کفرو لیکن هغه خلک چې هغوی کفر کړی دی یفترون علی الله الکذبه هغوی د ځانه وایي په الله دروغ خالی وایي قال الله داسې الله ویلی دی وأک لیکن دوی د ځانه وی په الله دروغ و اکثرهم لا یعقلون او زیات د دوی نه پوهیږي د عوام خواران خو یې په څه پوهیږي نه اخو د سر هغه وی خالي وي موږ د خپل مشرانو نه داسې اورېدلي دي و اذا قیل لهم کله چې وویلی شي دې خلکو ته وایزا قیل لهم کله چې وویلی شي دې خلکو ته دا رواج پرس نه دي چې یا لکانو تعالو راشه تعالو راشه الی ما انزل الله هغه کتاب ته چې الله را لېږلی دی هلکه د الله کتاب ته راشه قرآن مجید ته راشه و الی الرسول او راشه د الله رسول ته حدیثو ته راشه نو دوی څه وایي نه نه نه بس نه زمونږ قرآن ته ضرورت شته نه زمونږ حدیثو ته ضرورت شته بس زمونږ د پلار او د نیکه چې دا کومه لاره ده که نه بس په دې باندې دغه یو قالو نو دوی ورته په جواب کې وایي چې ولې زمونږ پلاران غلط وو ولې زمونږ پلاران نه پوهېدل دا تو سره علي دغه یې پوهې د زمیندارو خورانو ډېر غلط رواجونه ډیر غلط رواجونه تش هغوی ته اوس خو لږ ګزاره وکړه چې ته ورته مسله وکړې وایي نه وایي زموږ پلار او نیکه دا لاره ده نو هغه ولې پوهېدل نه ده او ستر عالم ولا پوه شوې قالو نو دوی ورته جواب کې وایي حسبنا پوره دې زمونږ حسبنا پوره دی زمونږ ما هغه طریقه او رواج وجدنا علیه چې مونږ موندلی دي په هغې باندې آباءنا پلاران زمونږ مشران زمونږ بس زمونږ د مشرانو چې کومه طریقه ده بس هغه زمونږ ده ټیک ده د پلار پسې ځای ښه د مشر پسې ځای بلکل مونږ هم د خپلو مشرانو پسې ځو خو دوه شرطه دي یو دا دی چې په خپله په سمه لاري دا نه چې د فرعون په لاري بیا به هم پسې ځو چې په خپله په سمه لاري او دویم دا دی چې پوی وي عالم هم دی په سمه لار هم روان دی بیا وپسې ځه چې نه هغه نه د څه خبر دی او نه په سمه لار روان دی نو بیا به هم وپسې ځي ولې ابراهیم علیه السلام د خپل پلار پسې تللی و ازر پسې اولو کان آباؤهم آیا اگر کوي پلاران د هغوی لا یعلمون شیئا چې هغه نه پوهېږي په څه شي ولا یهتدون او نه هغوی په سمه لاري مسلمانانو به چې دا د کافرو حالات ولیدل نو ډېر غم جن به شو زړه به یې وخوږېده چې یا الله دا څنګه خلک دي مونږ ورته د ستا دین بیانوو او دوی چې دی نو خبره نه مني مسلمانانو ته به ډېر تکلیف و الله دوی له تسلي ورکوي خدای په خیر کې د خپل ځان اصلاح وکې خلق پرېږدی چې څه کوي هغه به کوي یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو ای ایمان والو علیکم تاسو لازم کې په خپلو ځانونو انفسکم اصلاح د خپل ځانونو د خپل ځان اصلاح په ځان لازم کې خلق پرې دی چې څه کوي هغه به کوي په هغې خفګان مه کوې دې ټکي باندې ځان پوهوې د دې دا مطلب نه دی چې امر بالمعروف مه کوې نهی عن المنکر مه کوې او بس په کور کې کینو چې بار څوک څه کوي هغه به کوي بخاري کې تاسو ویلي وګورئ په علاقه کې چې بدعملی کیږي او تاسو نه منې کوئ نو ګورې عذاب چې راغی که نه نو دا ښه او بد به ټول الله وهي د دې دا مطلب نه چې ما به بس خپل ځان دغه کوه نور چا پروا مه ساته نه د دې دا مطلب دی خپله ذمهواري پوره کړي ایمان راوړی اعمال کوي او امر بالمعروف کوي دا لازمي دی پته ذمواري ده او نهې عن المنکر کوي دا زما ذمواري ده که چا خبره ومنله او دې مني او که چا نه منله نه دې مني رسول الله دا خپله ذمواري پوره نه کړه نو ابو جهل ومنله نو چې وی نه منله نو په رسول الله باندې اوس دا دغه شته چې ابو جهل ایمان را نه وړو نه نشته لا یدرکم ضرر به ونه رسوي تاسو ته من هغه څوک دوله چې هغه ګمراهي د دې ګمراه سړي دا ګمراهي به تاسو ته څه ضرر ونه رسوي اذا اهتدیتم کله چې تاسو په خپله په سمه لار یې الله مرجعکم خاص الله ته دی واپس کېدل ستاسو